د هغه چې کوم نعمت ته الله تعالی د هغه په ذریعه سره کړی دی نو د هغه تذکره ده پکې او دی صورت ته سورۃ النعم ویل کېږي غرائب القرآن لیکلي دي وای صورت چې ده دا سورۃ النعم ده د سورۃ النحل ربط او مناسبت د سورۃ حجر سره سره نو مناسبت ښکارا دی او ظاهر دی په مخ کې صورت کې د عذاب نمونی بیان کړي او ورته وی چې زه کم قومونه چې دعوت د رسولانو اونمني نو هغه ته عذاب ورکوم نو په دې صورت کې ورته وی ګوره عذاب راغه عطا امر الله راغه عذاب د الله تعالی دغه رنګي په صورت حجر کې ورته ویل چې ورته وایا وقل انی انا النذیر المبین چې زه خو يرون کې ښکارایم بیان کوم نو په دې صورت کې بیان د هغه بیان دی چې تفصیل د هغه بیان دی څه بیان کوي ان انذرو انه لا اله الا هو هغه بیان دا دی چې لا اله الا هو د لا اله الا هو ولا بیان چې کوم دی هغه کوي دغه رنګي په دغه صورت کې ورته ویلو فصدع بما تؤمر په شپږ دیرش کې وایي چې مونږ په هر امت په هر امت او په هر قوم کې رسول لېګللې نو داغه بیان سو هغه صفا بیان هغه دا او چې ان عبد الله او وجتنب الطاغوت دو مسلې وي ها عبادت د الله تعالی او د طاغوت نه اجتناب کول دغه صفا بیان دی په دې صورت کې ورته وایي په سورته حجر کې نو فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون په دې صورت کې ورته داغه بیان وکړي چې یو کله او مکه پاغه باندې نعمتونه راکولاو د الله تعالی د نعمتونو شکر ادا نکو ناشکری وکړه نو چې ناشکری وکړه نو الله تعالی په عذاب د قحط راوست په مکی والا باندې د قحط عذاب چې کوم دی الله تعالی راوستو نو په دې صورت کې ورته داغي بیان وکړي چې څنګه کافی شو الله تعالی د مختصمین او د مستهزئین د پاره په دغه صورت کې ورته ویلي وعبد ربک حتا یاتیک الیقین عبادت د رب کوه حتا چې تا ته مرګ راشي تر مرګ پورې تر الله تعالی عبادت کوه نو په دې صورت کې د هغه عبادت تفصيلات چې کوم دی اور ته بیانې چې څنګه عبادت بکې نو دا غا عبادت تفصیل ذکر کړي چې هغه د الله تعالی عبادت کوا د غیر الله عبادت چې کوم دی هغه مکه او وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه دا وی هغه عبادت نه کوي غوړي ها دا غي عبادت نه ځانو ساته سورته نحل دغه خو مناسبت شو اوس د سورته نحل مکی سورته ته ما تاسو ته وی د سورته نحل ربط خدغه شو مضمون او خلاصه سره د سورته دعوه د سورته سره دعوی د سورته دوه دی خاجی څنګه چې د مخکینی صورت دعوه سوا العذاب لمنکری الدعوه هغه څوک چې د دعوت نه انکار وکي او دعوت اونه مني نو پاغوی باندې عذاب راځي نو په دې صورت کې دعوت صورت ته العذاب علی اهل مکه عذاب دې په مکی والا وباندې عذاب دې په چا باندې په مکی والا وباندې دا یو دعوه ده دعوه ماخذ د دعوی کم ده ماخذ د دعوی دو دی یو پاول آیات کې ده اتا امر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما یشركون دا یو ماخذ د دعوی رخه یو ماخذ د دعوی داده دا الله عذاب راغه په یوی معنی سره بل معنی بل ده خو یو معنی ردی دار چې الله تعالی عذاب راغی او دویم چې کوم دی نو فاذاقها الله لباس الجوع لغه پراله والخوف او ير پراله دا دو عذابونه چې کوم دی الله تعالی وای ما پراولېګل دغه رنگي په صورت نحل کې بل دعوه ده دویمه دعوه د صورت سره دویمه دعوه د صورت دا توحید د الله تعالی ها توحید دی او رد دی په شرک باندې خو پکم د شرک په داسې انداز رد دی چې د مشرکانو په دلیل باندې رد کړي مخکې خو په شرک باندې وتردونه وکړ وته وی چې عذاب براشي نو دوی ویلي مونږه هم داسې بی دلیل نه شورو مونږ سره هم دلیل شته دی څه دلیل دی لکه سره وی د الله تعالی خوخه د چې مونږ دا شرک وکړو ځکه چې په دنیا کې چې څه کیږي دا د الله تعالی په خوخه کیږي په مشیت د الله تعالی کیږي او کم شي چې په مشیت د الله تعالی کیږي نو هغه جایز لہذا زمونږ دا شرکم جایز دی زمونږ دا شرک د الله تعالی د مشیت او د ارادې نه خلاف نه دی وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء دوی وای ک الله تعالی غوښته نو مونږ به د بل څه عبادت نو کړي خو چې مونږ د بل څه عبادت کو نو دا د الله تعالی اراده ده نو چې کله د الله اراده نو دا کار جایز دی نعوذ بالله نو په هغه شپږ دیر شمایات کې د دې ماخذ دی یو دویم ماخذ د دې دی سبحانه و تعالی عما یشرکون په اول آیات کې په اول آیات کې د دې ماخذ دی دغه رنګ په بل په درې آیات کې د دې ماخذ تله په دویم آیات کې ان انذروا انه لا اله الا انا دام توحید دی دام توحید دی پاغي کې بیا دغه دعوه چې کوم دغه را تکراری بار بار دغه دعوه چې کوم دنو غزي او راضي پاغي باندې بدلایل بیا وای ښا پاغي بدلایل وای د صورت انداز داسې دی لکه د صورت انعام انداز چې څنګه و مکی صورت ته خدا هغه صورتونو نه چې د شرک ډیر په مکمل او په سخت انداز باندې رد کیخه کته ځو خیال کړو په صورت انعام کې هم ډیر په سخت انداز باندې ردو نو په صورت نحل کې چکم دنه پاغي کوم ډیر په سخت انداز باندې رد دی ښا خو د صورت انا لکه څنګه چې په صورت انعام کې دلایل ډیر پیش کړي او عقلی د شرک د رد د پاره نو دا رنګ به په صورت نحل کې ډیر دلایل پیش کړي چې شرک پرد کی خو لکه او څنګه چې په صورت انعام کې د انبياله مسالم نه اجمالی دلایل پیش کړیو او تفصیلی دلیل ز ابراهیم علی السلام نه پیش کړو نو په صورت نحل کې هم دک ترتیبی د نور انبياله مسالم نه به اجمالی دلیل پیش کی د ابراهیم علیه السلام نه بیا تفصیلی دلیل پیش کی خو لیکن فرق بداوی په صورت انعام او په دکی په صورت انعام کې با دلیل ځان ځان ته یو یو دلیل به ذکر کېدو یو دلیل به د خلق نه نو بل دلیل به د تربیت نه نو بل دلیل به د مالکیت نه نو بل دلیل به د قدرت او د اختیار په دې طرز باندې بو لیکن په دې صورت کې په دې صورت کې د دلایل انواع دي ښا یو یو نوع راخلی پاغي نوع کې بیا ډیر دلایل مثلا یو نوع براواخلی د خلق دلایل او د پیدایش دلایل نو هغه به ځان ته یو باب تیر کی نو بیا به یو پیر دلایل لاوالی چې دلایل دغه د انعام او د نعمتونو نو بیا به د هغه ځان ته یو باب تیر کی نو په دې طرز باندې به د دلایل او د انواع بدلی را بدلی نو دې ته مونږ وایو اثبات التوحید بالادله المتنوعه اثبات د توحید به خو په مختلفو قسمه قسم دلایل سره قسمه قسم دلایل براوړي ښا لکه یو باب بد چاوي د خلق د امور عظام چې غټ سيزونه الله تعالی پیدا کړی دي او هغه دلایل به شروع کیږي د دریم آیات نوالی تر 14 آیات پورې خلق السماوات والارض بالحق خلق الانسان من نطفه فاذا هو قسيم مبين د رسولانو نه دلایل شروع شو دیته ادله نقلیه ویل کیږي نو په دې کې با ادله نقلیه بیانې و ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوح الیهم من اهل القرى دیته با ادله نقلیه ویل کیږي بیا به انداز بدل کی د اتصل وختم آیات نه د دلایل انداز به بیا بدل شي بیا به کوم انداز بیا به دا مسله ثابت ای دا دا دغه به په دې طرز باندې بدلایلی چې الانقیاد لله تعالی ټول عالم چې دی ټول عالم هغه د چا منقاد دی د یو الله منقاد دی د بل چا منقاد ګوره نشته څنګه اته سل وختم کې وای اولم یرو الى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون بل څوک دغه منی سینو دا دلیل شو دي ته دلیل وحی ویل کیږي بیا به دک دغه چې کوم دي دلایل د دې انداز با بیا رستو بدل شي د پینځش پیتنا پینځش پیتنا او بیا دلایل انداز بدل شي بیا بل نوع دلایل شروع کی د انعامات دلائل والله انزل من السماء ماء د اسمان نو برا وری و ان لکم فی الانعام لعبرا په زناورو کې تاسو عبرت ته وګوره شوده د کم ځای نه راو باسم و من ثمرات النخیل والاعناب تتخذون منه سکرا ورزقا حسنا مچی ته وګوره د غبین مچ د میوه ته وګوره د میوه نه دغه راو باسم عصیر راو باسم وګوره بل نعمت وګوره واوحى ربک الى النحل مچی ته د غبینو ګوره دغه باندې نه پويږي راشه ځان ته وګوره والله خلقکم ثم يتوفاکم ومنکم من يرد الى ارض العمر دغه دلیل باندې پوهه شه په دغه دلیل نه پوهیږي والله فضل بعضکم علی بعض فی الرزق دی نعمت تو ګورا په دغه نه پوهیږي والله جعل لكم من انفسکم ازواجا خپل ځان ته راشه وګوره خپل کور ته وګوره په کور کې هم دلایل دي ښا دغه رنګ دا دلایل چې کوم دغه برته بیان کی بیا برته لاغې نه پتوې چې نصوص قسمه دلایل بشي پنځه قسمه دلایل ها درې قسمه سلور قسمه درې قسمه دلایل پکې عقلي دي ښا درې قسمه دلایل عقلي دي یو قسم ادله عقلیه د خلق دي ښا خلق چې په خلق کې د الله تعالی سره بل څوک شریک نشته ګوره دغه ډومبش پاړ سایا ته پوری چکم دي بیا به ادله نه دغه بیان کی په د یو پنځوس نه کوم ادله دی ولله یسجدو چې عالم ټول منقاد دی الله تعالی تا بیا به ادله د انعامات بیان کی د په اخر باس کې شو دوه قسمه دلایل و سره نور دی یو ادله نقلیه دی د ټول رسولانو پیغمبران نه ولقد بعثنا فی کل امه رسولا یو ادله وحیه دی دلایل وحی دلیل وحی به بیان کی وقار الله لا تتخذوا الہین اثنین علام دا وای چې ګورا شرک مکوي الله دا وای چې شرک مکوي خدای الله یو دی دغه وای الله دا وای رسولانم دا وای ولقد بعثنا فی کل امه رسولا عاقلم دا وای چې ګورا الله یو دی انعامات چې در باندې کم شوی دي د انعام تقاضم دار چې ته یو الله ومني ها د انعام تقاضم دار چې یو الله ومني ها هر شي چې کوم د منقادم الله تعالی د دې تقاضم دار چې الله تعالی یو مني بیا ته چې کوم د خدایان شریکې ور سره معبودان او قانون سازان تر ډیر مني نو دا ستا شرک دی او کنه دا دومره خطرناک چې کوم ته دلیل نه بلا دلیل رواني او په دک دلیل بور لره دکی لو شاء الله ما عبدنا من دوني من شيء چې دا الله تعالی نه د خوخه الله خو رته دومره دلایل په دې خبره قائم کړ چې زمانه بغیر د بل چا عبادت مکه او ته وای دا الله خوخه دا ته وای دا الله خوخه دا نو په دې طرز باندې بس کوي رد بکئی په چا باندې په شرک باندې او اثبات بکئی د توحید ادله عقلیه نو دلایل د خلق پوښ کنا بیا دلیل نقلی د رسولانو نه بیا دلایل چې کوم دي د انقیاد د عالم چې ټول عالم د الله تابعدار زمکه نه کوي بغاوت اسمان نه کوي بغاوت نور نه کوي بغاوت سپوږمۍ نه کوي بغاوت تر هغه بغاوت کې تباغي شوي دغه رنګ بیا به کوم دین ور پسې په سلورم انداز کې وحی دلیل پیش کی په پنځم انداز کې به بیا کوم دی د انعامات دلایل پیش کی چې یو خو منه کړه یو خو منه په کم انداز باندې ته خبره تکینی او خبره مانی نو دا و پنځه قسمه دلایل دلایل برته ذکر کوي په چا باندې په اثبات ته توحید باندې دعوه توحید ماره ته وی چې دغه ځایونو کې راغلي ده د دغه دعوی د اثبات د پاره با مختلف اندازونه به خله دعوی د توحید د اثبات لپاره یو طریقه بل دعوی د اثبات لپاره داوی چې په هر قسم شرک پرد کوي پر رد بکی په شرک په تصرف باندې په دعا باندې په عبادت باندې په علم باندې په حکم باندې په هر قسم شرکونو بر ترجو کی ها یو بدا کار کوي دا به یو ترزی دویم طرز بیدای چې دعوی توحید براوړي په مختلفو تعبیراتو سره نو کله به وای سبحانه کله به وای الہکم الہ واحد کله وی لا اله الا هو مختلف اندازونه بدلی را بدلی داغي تعبیرات مختلفه مختلف تعبیرات چې کوم د نغه بر تراوړي بل بر ته مسله ثابتې په ادله او عقلی او سره او دلایل عقلی سور دي پکې شپږش دلایل دي ها سو دلایل دي شپږش دلایل دي په دې صورت کې پاغي سره بر ته مسله ثابتې دغه رنګ په دلایل نقلیو سره به ثابتې د رسولانو نه اجمالا او د ابراهیم علی نبینا و علیه الصلاۃ والسلام نه تفصیلا دغه مسله برته ذکر کړي پنځم طرز بر اثبات د دعوی د توحید د پاره داوی چې دلایل وحی بر تر اوړيخه وقال الله لا تتخذوا الهین اثنين دا خو یو نمونه ده دا سه نور دلایل بر تر اوړي شپږمه طریقه د رد د شرک او د اثبات د توحید د پاره دا ده چې درې مثالونه براوړي ضرب الله مثلا عبدا مملوکا وضرب الله مثلا الرجلين احدهما ابكم دریم طرز ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها دا درې مثالونه برته بیانې د رد د شرک د پاره چې شرک مکوي ګوره شرک خو دوره بد شي دی مثال وګوره شرک مثال داره دا په دې طرز باندې دا خشه نه دی دغه رنگ با د تیولس اسماء الله الحسنا دا یولس نمونه د الله تعالی به ذکر کوي په دې کې به مقصد داوي چې یاره توحید د الله تعالی او منی ګور دا خپل نمونه د الله تعالی دي دا د بل چا نشته دي دا به د اثبات توحید د پاره یو طرز ویخه یو طرز به دا یولس نمونه برته په دې صورت کې ذکر کوي دغه رنګ په دې صورت کې کوم دی نو په شرک باندې به تخویفات او زواجر هم کثیر انداز کې ډیر انداز کې به زواجر راړي او تخویف براوړي په شرک باندې دغه به هم یو اندازي د رد د شرک او د اثبات د توحید د پاره دغه رنګ په دواړو قسمو شرکونو برات کوي شرک اعتقادي باندې به مراد کوي او په شرک فعلی باندې به مراد کوي دا مختلف اندازونه وی چې بدلیږي را بدلیږي با او په صورت کې با دعوه د توحید ثابتای او رد شرک پکې ښا رد شرک پکې بیا صورت مشتمل ده په خلاصه د ترتیب د صورت اوس دارخه دا خو د صورت هغه بنیادی خلاصه شو او هغه موضوع دعوه د صورت شو او د هغه د اثبات هغه طریقې شوې صورت چې کوم ده منقسم ده وو با دغه تا دا دوو حصو تا صورت کې دوه حصے دي ښا یو حصہ رضی الله والے تر یو سل او دیار لسم نمبر آیات پوری تر یو سل او دیار لسم نمبر آیات پوری دا یو حصہ راخا تر هغه پورې چې لاړ شي دا یو حصہ ختم شي په دې یو حصہ کې ستدي په دې یو حصہ کې رد د شرک اعتقادي رد د شرک اعتقادي پاغي کې بکل رد شرک فی التصرف کوي کله به فی الدعاء کوي کله به فی العبادت کوي کله به فی العلم کوي دا به یو ترزی د یو سل او سوار لسم نمبر آیات نه تر اخیر تر صورت یو سل او تویشتم نمبر آیات پوری بیا برت پس کوي بیا برت کوي په شرک فعلی باندې تحریم د ځان نه مکوي د ځان نه حرامول مکوي د ځان نه حلالول مکوي دا بیا د شرک فعلی دغه ویخای سوي نو دوی سې کې صورت بیا اوله حصہ چې کومه ده اوله حصہ د صورتو چې رد شرک اعتقادي دی د مشتمل دی په وو بابونو باندې په سو بابونو باندې مشتمل دی په شپږو بابونو باندې یو یو باب بیا په غبل صورت کې ټول صورت په وو بابونو دی لومبه لومبه حصہ دا په شپږو بابونو مشتمل ده اول باب چې کوم دی هغه تر سلور دیرشم نمبر آیات پورې دی سلور دیرشم نمبر آیات باندې به اول باب هغه ختميږي د دریم آیات نوالی تر شپاړسم آیات پوری د دریم آیات نوالی تر شپاړسم آیات پوری دیار لس دلایل برته ذکر کی د خلق چې ګوره خالق الله تعالی دی نو چې خالق الله تعالی دی نو دیار لس ادله برته پر د شپاړسم آیات پوری ذکر کی د شپاړسم د ولسم آیات نو بیا تفریح شروع کی چې ښا دا معنی چې خالق الله دی نو آو چې دا معنی نو افمن یخلق کما لا یخلق افلا تذکرون چې څوک خالق نه دی هغه ولې د خالق سره برابرې پوه شوې څوک چې نعمت نشي کولی هغه ولې د منعم سره برابرې بیا برته په 19 آیات کې یو بل دلیل وی دلیل علمی چې اخکارا او پټ سيزونه چاته معلوم دي الله تعالی ته معلوم دي دا الله نه بغیر دغه سيزونه بل چاته نه دي معلوم بیا په شلم آیات کې به بیا رد کی په شرک فی الدعاء باندې رد به کی د شرک فی الدعاء باندې به رد کی او په یوشتم آیات کې به داغه تایید وی بیا په دویشتم آیات کې داور توحید را تکرار کی الہکم الہ واحد طرز به بدل شي ښا په دویشتم آیات کې او بیا دا ور توحید اراده کی تکرار کی او په درویشتم آیات کې با بیا دلیل علمی بیان کی او په دوی زجر باور کی په شرک پانه زجر به ښا او بیا دا غینه پس په سلی رښتم آیات کې بیا به دو قسمونه د خلکو بیانول شروع کی چې یو قسم به په دروی سلی رښتم آیات کې بیان کی چې هغه خلک سدي هغه د قران او د تاسو کې ویل کېږي زجر به انکار القرآن چې د قران دا انکار کوي پاغه باندې ته زجر ورکړي نو دا یو قسم خلک دي دا بل ته ذکر کوي دا غینا ورستو با دا بچلیږي تر چا پوري تر نه وشتم آیات پوري یو کم دیر شمایات پوری د یو کم دیر شمایات نه پس په دویم قسم خلق شروع شي چې دا غوی د قران باندې ایمان راوړي وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم نو قالو خیرا پوښ کنه قران ته نه خل نسبت کوي او خی غنی په دیر شمایات کې بدغه ذکر کی دا غین ورستو بیا بشارت شروع شي جنات عدن ها الذين تتوفاهم الملائکه الطيبين نو په دو دیر شمایات پورې با دک بشارت ورکی په دری دیر شمایات کې به بیا منکرین دو بعض او منکرین دو قران ته دي ته بیا څه شروع شي بیا با تخویف شروع شي نو په درويشتم په دغه کې درې درشم او سلور درشم کې بیا تخویف ښه په دې کې او بیا تخویفینو اول نه داور توحید د درې میات نه تر 14 پورې دیار لس ادله دلایل په توحید باندې پس دا غینه بیا تفرید پاغي باندې بیا دا غینه ورستو په دغه کې په دوه اجتماعات کې بیا داور توحید تکراریږي بیا دا غینه ورستو زجر د په شرک باندې دا غینه ورستو بیا دوه قسمونه د خلکو هغه یو ته زجر او تخویف ورکي چې هغه د قران نه انکار کوي بل په قران ایمان راوړي او قران مني هغه ته بشارت ورکي ها هغه ته بشارت ورکي او په اخر کې منکرین د بعض ته بیا زجر او تخویف ته بس دغه طرز دی په دغه طرز باندې دړم به باب چلیږي ها بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله شروع کوم په نوم د الله تعالی باندې الذي غ الله تعالی نزل الملائکه بالروح چې نازل کړي ملائکی په روح سره ها من امره د امر خپلنا دای نازل کړي ملائکی الرحمن رحمان د الله تعالی په بیانولو د طریقو د هدایت سره ټولو خلکو ته ټولو خلکو ته کوم دنه دا بیانې طریقې کنا ټولو خلکو ته دا بیان کړي او الرحیم رحیم دی الله تعالی په چا سره په انعامات کثیره سره په مؤمنانو باندې خاص انعامات چې کړی دي عام انعامات خو په ټولو خلکو کړی دي خاص انعامات کړی دي په چا باندې په مؤمنانو باندې عطا امر الله عطا امر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون دا اول آیات ته دی اول آیات کې یا دعوت توحید دا او یا په دی اول آیات کې کوم دی نو دغه دی ورسره توحیدم دی ورسره کوم دی نو تخویف هم دی ها تخویف هم دی اتا امر الله دا امر الله نه سم مراد دی په دې کې دوه قول دي یو قول دا چې امر چې کوم دی نو دا عذاب دی ها لکه سورت انعام کی تیر شو هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکه یا بدی کراشی هل ينظرون الا ان تاتي يوم الملائکه او ياتي امر ربک دوی دې ته په انتظار دي یا فرشتي راشي یا عذاب راشي نو امر الله چې کوم دین استویل کیږي عذاب تم د الله تعالی هغه حکم چې د عذاب په باره کې دی هغه ته امر الله ویل کیږي یو معنی دا ده یو معنی چې کوم د امر الله هغه څه چې دی د امر الله بل معنا دا قران ښا قرانم دی دا راغله په سورته طلاق 15 آیات کې د امر الله اطلاق شوی په قران باندې نو اتا امر الله قران راغی معنی یو دادا فلا تستعجلوه نو تاسو تلوار مکوئ په انکار د قران باندې دا د الله حکم دی دا الله کتاب دی نو تاسو ولې چې کوم دنو انکار کوي چې قران نه منئ یو معنی دارا یو عطا امر الله راغ عذاب د الله تعالی عذاب د الله دک دې نږدې دی راغ خا دغه راغ نو فلا تستعجلوه تاسو ان تلوار مکوي په دې عذاب باندې دی خو به را ولک نظر عذاب را ول ګور نظر مغواړي زر ما غواړی دک دې رانیز دې خد ماضی صيغه استعمال کړه مراد تینا مستقبل دی پر دې لپاره چې یقیني را روان دی او نږدې دی نو د نږدې والی د پاره د صيغه د ماضی راوړل چې دغه دې را ورسېدو سړیا عذاب خدا دې راغې مکه وای ګره عذاب مغواړی ښا اتا امر الله راغ عذاب د الله تعالی فلا تستعجلوه نو تاسو تلوار مکوئ په دې عذاب د الله باندې سبحانه پاکی د الله تعالی لرا د شریک نه پاکی د پاک ته الله تعالی د شریک نه یو صفت د الله سلبی دا شو وتعالى او پورته د الله تعالی اما دا غسنا یشرکون چې دوی سره شرک کوي الله تعالی د دین عالی دی علوی الله تعالی ته ثابت کړه دا یو شو ينزل الملائکه بالروح من امره نازلی الله تعالی ملائکه لره بالروح په وحی سرا ها روح اطلاق په روح د انسان باندې هم کیږي ويسالونک عن الروح د روح اطلاق په جبريل امين باندې هم کیږي لکه سوره شعراء نزل به الروح الامين دا قران نازلی سوک روح الامين هغه سوک دی هغه جبريل عليه السلام دی دریم د روح اطلاق په وحی باندې هم کیږي واوحینا الیک روحا من امرنا اوحینا الیک روحا من امرنا مونږ ته ته د روح وحی کړی دا ځکه د باندې هم ژوندون د کنه څنګه چې ژوند د بدن هغه په چا باندې دی ژوند د بدن چې کوم دنو هغه په رزق باندې دی نو دا رنګ ژوند د روح چې کوم دی هغه په چا باندې دی هغه ژوند د روح هغه په وحی باندې دی نو ځکه په دې باندې اطلاق په وحی باندې اطلاق د روح شخه ينزل الملائکه نازلی الله تعالی فرشتو لره بالروح په وحی سره من امره په بعض امر خپل سره بعض اوامر اگر علی کی خا علا من پاغه چا باندې یشا او چې خوخې شي من عبادی د بندگان خپلنا چې غام بیا علیهم السلام دی هغه ته اراده کړی دا او هغه ته کوم دنه وحی را لېږي ان سب وحی سوی هغه انبیاء ته سوی هغه انبیاء ته دا وی هغه ته دا خبره کوي ان انذرو چې بیان وکي ها او یروي خلق د څه خبره باندې او څه خبره بیان ورته وکي انه چې یقینا شان داده لا اله نشتر بل معبود الا انا مگر زیم زمانه بغیر بل معبود نشتر دا بیان ورته وکي ها ما ورته وخی چې زه معبود ما بل څوک نشتره نو فتقونی زمانه تقوا او کوي زمانه او یریږي زمانه او یریږي خاص نو پدې کې ورته ویل ان انذر انه لا اله تر دې پوری د غایب صيغه استعمالي دي خلکو ته بیان او کوي دي خلکو ته دا خبر او کوي کنه اوس ورته فتقوني دا صيغه خطاب شو خزمانه او یریږي دا صيغه د خطاب کولی ځکه چې امر د تقوا راغی او امر د تقوا مهم دی مهمه خبره خلک براه راست کوي براه راست کوي چې په واسطه نه کوي نو فتقوني ورته ښکارا وي ښا مخامخ ورته وي فتقوني زمانه ويریږي اوس دا داور توحید چې لا اله الا هو اوس په دلایل شروع کوي دلایل یو نوع د دلایل شروع کوي دې ته موږ وایو دلایل دلایل الخلق دلائل د خلق د امور مهمه او خلق الله تعالی کړی دی ګوره ټول عظام امور الله تعالی پیدا کړی دی او په دې کې تاسو کله شمار او کې د 14 آیات پورې سړی او تخف د دقت سره کینی نو دیرش سيزونه پکې یاد کړی دی چې دا ما پیدا کړی دی دغه منافی ما پیدا کړی دی دا دیرش سيزونه یادې ښا خلق السماوات یو دلیل ښا یو دلیل دا خلق السماوات هغه الله تعالی غزاد ته خلق السماوات چې پیدا کړی دی اسمانونه والارض او زمکا بالحق بالحق ها بالعدل په عدل سره ها یا بالحق لاظهار الحق د اظهار د حق د پاره چې حق پر اخکار کی ګورا لا اله الا هو په دې خبره راخکار کی حق څه شه دی حق لا اله الا هو دی ها دا بل تعبیر شو تعبیر بدلی را بدلی په دې صورت کې ما تاسو ته وی اوس حق توحید ته ویلو ها د دغه توحید د اظهار د پاره چې کوم دین الله تعالی زمکه او اسمان پیدا کړل د دغه د پاره دا پیدا کړ نو تعالی لوی دی الله تعالی عما دا غسنا یشرکون چې دوی وسره شریکای الله دا غي نه اوچته خلق الانسان دویم دلیل وګوره دویم دلیل وګوره خلق الانسان پیدا کړی دی الله تعالی انسان من نطفه دا قطری د ابونا فاذا هو خصیم مبین نو ناګهانه دی خصیم مبین دی سوی دی جګړه کوونکی ښکاروي فی توحید الله د الله تعالی په توحید کې دیم جګړه شروع کی دیم جګړه شروع کی نو دای بل دلیل چې خیر د آفاق ته نشی کته بر او کته نشی کته ړوندې نو ځان ته وګوره کنه ته پیدا نکړي ته د کم ځای نه پیدا شوي او ته څنګه زما په توحید کې جګړه کې څنګه زما په دې کې زجرم دی ور سره ښا زجرم دی فیدا هو خصیم مبین خلق الانسان من نطفه فاذا هو اغه نور مراحل بیان نکړل ښا چې د نطفه نه بیا څه جوړ شو بیا علقه شو او د علقې نه مضغه شو او د مضغې نه بیا لحم شو او د لحم سره عظام شو او په عظام باندې بیا سرمن راواړو دا ټول ذکر نکړل ښا بلکې ویلې پرون نطفه وا نو فاذا هو خصيم مبين ناګهانه دنه جګړه کوونکې جوړ شو ښا ناګهانه دې شرمېږي نو چې دې پرون د اوبو یو ساس کې او اسم نشو کولای او چې څنګه جوړ شو نو د زما په توحید کې جګړه شروع کړه دا یې زجر ورکړو ښا دا یې زجر ورکړو ځکه دا سه فورن وسره وی فاذا هو ناګهانه او ناسا پیدا کار وکړو ښا فاذا هو خصیم مبین نو ناګهانه دې خصیم مبین جګړه کوونکې ښکارا دې په توحید د الله تعالی کې والانعام خلقها لكم زناورونه دای بل دلیل وګوره زناور در لما پیدا کل ول انعام خلقها زناور در لما پیدا کل داغي منافع د تما در کړی او تزي او د بلچا عبادت کې عبادت د بلچا کې دعا بلچا تکي आवाज بلچا تکي قانون د بلچا معنی داس انسان دا کم خو رواني ول انعام خلقها او دې دا کې خلق الانسان وکتا سو مخ کې خیال وکي خلقه په انسان باندې مخ کې کو او په زناورو کې انعام مخکې کو خلقها لکم رست راوړوخه دا ولې داسې کار وکړو ځکه چې انسان کې صرف پیدایش مقصود دی او په زناورو کې نور مقاصد دي نور فواید دي منافع دي پکې نو ځکه اگر مخکې کخه چې تا ته نور منافع راخاره کی بیا که تاسو خیال وکړئ لکم فیها دفء و منافع دا اسمی انداز کې ذکر کو جمله اسمیه راوړه ها او ومنها تاکلون فعلیه ذکر کړه ولی زکه چې منافع نور منافع خو یو وخت کی وی صحیح شو کنه او دا دغه چې کوم دی دا عقل خوراک چې کوم دی نو دا سړی بار بار کوي دا تکراریږي تجدد پکې راځي نو په دې وجه باندې جمله فعلیه راوړه ولکم فیها جمال او استاسو د پاره بل دلیل ولکم فیها جمال استاسو د پاره په دې زناورو کې جمال خایس دی دې د پاک پتاسو کې تاسو د پاره په دې کې خایس دی حين تريحون پاغه وخت چې تاسو ما خام را ولي وحين تسرحون او پاغه وخت چې تاسو سحر بوزي سرلا سحر چې بوزي پیاول او سرول لا نو پاغه ټیم کې پکې یو زینت ته کنه دل کې یو دغه چې داسې مال می خره خوشحالي کې پلا او چې ما خام را ولي هم خو ګوره د ما خام را واستل مخ کې کړل او د سحر بوتل لسکړه هغه رست کړل دا ولي زکه چې په ماخام کې چې مال را رواني کنه هغه سړی ته ډیر خوان ورکه یغی کې جمال زیات دی ولې ماخام ته چې ډیر را رواني نو دې موړي دا مال نو دې خوان کې یو مزیدار کاری نو حين تریحون د ماخام وخت کې واپس راوستل او د سحر وخت کې خوان کوي خو مال اوږي بل شپې په غوجل کې تیر کړی نو خامخا داسې ګندرا ګندومي ها د غي چې کم دنه په سوټو موټو په امتیازو باندې ګندوي د ورځې خو بیا دې په صحرا کې وګرځي بیا صفاشي نو بیا ما خام کې ډیر خوان کوي ښا وحین تسرحون وتحملوا اثقالکم تکلیف د نفسونو سره داس یو علاقې ته ستا پیټه وړي کنه چې ته هغه ته ځان نشه رسولې پیټه بس ورسه خو هغه پیټه پته بار کی او هغه چې کوم دنو هغه درلې یو سي دا وګوره دین نعمت ته وګوره ان ربکم لرؤوف الرحیم یقینا رب تعالی رؤوف لرؤوف شفقت کون کړي او رحیم مهرباني کون کړي رؤوف او رحیم دواړه په یو ځای راوړل ها رؤوف څه ته ویل کیږي او رحیم دا دواړه خو نرمي معنی پکې پرته ده خو رؤوف هغه چاته ویل کیږي چې هغه د ستا مصالح خوخی خو ستا د پاره تکلیف بالکل نه خوخی او رحیم هغه چاته ویل کیږي چې مصالح د خوخی خو کله کله د مصالح د وجه تکلیف هم درکې مثلا رافت دار ګورې ښا رافت دار چې اوس تا لاس ته کینسر ورته لګیدل دي کنه خو لیکن یو سړی رئی دغه پتا باندې رؤف ته یو یو کس نو هغه څه کوي هغه دا نه غواړي چې ته دې جوړم شي خلاص تیم کټ نشي او کم سړی چې رحم کوي نو هغه وداوي چې د خیر د لاس دې کټ شي خو چې دې جوړ شي پوه شو کنه نو الله تعالی رؤوف هم د تاسو ته تکلیف هم نه خوخی او رحیم هم د مصالح هم درته خوخی چې مصالح در تراشي نو د رعفت مظهر داره چې تاسو کوم دنو دغه کړی دی ستا د پاره د مال پیدا کړی دی نو پتا تکلیف نه وړي بار خیر د پاغه کې دا الله وای زما په دې دغه مال باندې کې دا خیر دا مال مې ته پیدا کړی دی په دې باندې دا بار کې دا چې پتا تکلیف را نشي او رحیم دې په دې کې ستا مصالح هم دی فائدې دې پکې دي ښا پتا تکلیف نه راولي والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینا بل دلیل وګور په دې زناور کې دام شتا والخیل او اسنا والبغال او کچری والحمیر او خرو لترکبوها وزینا نعمت مقام کې همیشه خلک اول غټ نعمت ذکر کوي بیا غي پس لګد نه بیا غي پس لګد نه موسی علی السلام ته فرعون دغه ذکر کوي نعمتونه ذکر کوي کنه د خپل ځان له طرف نه نو ورته وی عالم نو ربک فینا ولیدا ولته مونږ وړو کې نوې پاللې سو ولبست فینا من عمرک سنین او په مون کرل بیا ډیر وخم تیر کړو ها نو اول ورته تربیت خبره کوي تربیت غغټ نعمت ته او اسی وخت رول بیا داغین لګلان د نعمت ته نو دغه دغه کوم دنه دا ترز نو الله قران کې اول اعلی ذکر کوي اسونه بهتر دي ټولونه او د پاره د حاصلولو د زینت ښا چې زینت په ته حاصل کې ها خایس په ته حاصل کې پاس باندې سړې سوري کنه نو خوان کوي کنه دا په یو خایس ماسلیږي نو دا خایس د حاصلولو د پاره ويخلق پیدا کوي الله تعالی ما اغسل تعلمون چې تاسو په نه پويږي تاسو ته نه معلوم الله تعالی به پیدا کی په مستقبل کې نور چیز نه الله تعالی پیدا کړی دی ډیر چیز نه دي چې مونږ نه پیژنو یا دا چې د سوارلې چیزونه په آینده کې به پیدا کی تاسو ته پته ني نور ور چاته پته وا چې الله تعالی به کوم دین ریل ګاډي پیدا کوي جاز به پیدا کوي ها دغه چې کوم نه پلان کوچ په پیدا کوي بس په پیدا کوي دا دی الله تعالی ډیر څه نه را پیدا کړل ښا دا ټول الله تعالی و یخلق ما لا تعلمون کې دا ټول بیا راځي دا ټول پکې راځي وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر اوس دلایل خو شروع دي دلایل په مینس کې یو جمله معترضه رااله ښا یو جمله معترضه رااله د پاره د تفهیم ښا پوی دی وعلى الله او لازم کړی دی لازم دی په الله تعالی باندې الله په ځان تخپل لازم کړی دی قصد السبیل قصد السبیل المقتصد هغه لار درمیانا ها څنګه یعنی الله تعالی په ځان لازم کړی دی بیان د لار درمیانا چې تا ته هغه درمیانا لار او خو چې درمیانا لار کومه ده صراط مستقیم کم دی ومنها او بعد ردی لارونه جائرون کگی دی د دغه نه درمیانه لارې نه د دې مینځنۍ لارې نه بعضې لارې کږي دي ښه هغې نه ځان وساته هغې نه ځان وساته یا دا دی ومنها بعضې د دې خلکو نه جائرن کاږه دي د حق لارې نه بعضې خلک د لارو د حقو لارو نه کاږه دي ولو شاء لهداکم اجمعین او اوس که ته دا ووایې چې نه الله دې ټولو خلکو ته ولې هدایت نه کړو دا ټول خلق دا د الله تعالی مجبوری ده چې هدایت وته نکیږي نه الله وای نعوذ نعوذ بالله الله تعالی د دینه مجبور نه دی چې الله تعالی مجبور دی کنه ځکه ټول خلق ته هدایت نشي کوله ولو شاء که غفت و الله تعالی لهداکم اجمعین نو خامخا هدایت پکړو ټول خلق ته خو نه کوي ټول خلق ته هدایت پدې کوم د الله تعالی حکمت ته پدې ایمان راوړه اوس بیا دلایل شروع شو ښا بل دلیل شروع شو هو الذی دا الله غذاب ته انزل من السماء ماء چرا وری د برنه او بو لکم منه لکم تاسو د پاره منه د دی او بونه شرابن شرابن مشروبن د دینه تاسو د پاره سکل دی ښا بعضی او خلک د سکل د پاره استعمالی بعضی او بو ټوله او بند کې من هو وی خمن تبعیزیه ځکه ټوله او بو څوک د سکلو لپاره نه استعمالي په سبا او دس کې په سبا لام به په سبا پټي او بکې سکه به میان نيسي نو دا مختلف او بلی کړه منه شراب بعض دا غي نسکل دي و منه و منه دا من چې کوم دنه دي ته سببیه ویل کیږي و منه او د دې او بو په سبب باندې شجرن بیا ونی دي فيه تسيمون چې پاغي کې تاسو سراوي زناور سراوي پکې زناور پکې بوزه هغه پکې سراوي داغي په منځ کې ونه وتر او سانډې کلا کلا هغه ونه په منځ کې چې کوم دې ګرځي لاندې شاخونه ماخونه خوري کلا هغه په ونه په منځ کې واقعي هغه خوري نو فيه تسيمون ځکه وي چې په دې ونه کې دنه دوی خوراک کوي ښا په ونه کې دنه دوی سري ينبت لكم به الزرع بل دلیخا دک باران باندې الله تعالی تاسو ته فائدې درکې ګورا ينبت لكم رازر غونی تاسو لپاره به په دغه باران باندې الزرع فصلنا فصلنا غنم دی جوار دی داسې نه دي و زيتونا او خونه د پاره د تیلو یستلو ها خونه را واخل دا غینه تیل زرع هغه د غذا د پاره شو ها فصل د غذا د پاره شو نو زيتون دا د تیلو د پاره شو ان فی ذلک لآیه لقوم یتفکرون یقینا په دې مذکور دلایلو کې لآیه لآیه دلیل دی لقوم دا دلیل په توحید د الله تعالی باندې لقوم د پاره دا قوم یتفکرون چې غوی فکر کوي دا کی یتفکرون وای کله به یتذکرون وای کله به یعقلون وای دا مختلف اندازونه برازي دا کی یتفکرون ځکه وی چې دلایلو کې دقت باریک باریک دلایل په کله بیان کړي د باران اوبه را ورېدل هغه ستا دپاره بیا چې کوم دی نو د هغې نه د څښلو اوبه جوړېدل کوهي ته لاړې لاندې ځمکې ته لاړې بیا د هغې نه ونې را زرغونېدل دغه رنګې په هغې باندې د فصلونو را زرغونېدل د هغې نه د زیتون جوړېدل د کجورو او د انګورو جوړېدل ها او داسې قسما قسم میوې د هغې نه جوړېدل دا څه دي دا یو دقت غواړي که نه دقیق نظر غواړي نو هغې کې بیا فرق کول او د څه دپاره استعمالېږي ستوریم تابع دي پوه شو کنه نو دغه د پاره جمله فعلیه راوړه وسخر لكم الليل د نور سپګمې او شپې او ورځې د پاره او د ون نجوم مبتدا ش مسخرات بامره خبر شو نو دای جمله اسمیه راوړه دا فرق یې ولیو کو ځکه چې د نور سپګمې او د ورځې شپې فائدې ښکار دي او د ستورو فائدې دقیق دي باریک دي هغه داسې نه معلومیږي نه پای کې دغه جمله اسمیه راوړه والنجوم واستور مسخرات تعبیر بامره د امر د الله تعالی ان فی ذلک یقینا په دې مذکور کې لا آیات خامخا عبرتون دي لقوم د پاره دا قوم یاقلون چې هغه عقل لري دې ته له آیات نو وی ولې ځکه دلته کې بیخي انواع بدل شو شپه ځان ته دا انور ځان ته دې سپګمې ځان ته دا ستوري ځان ته دي ها دغه چې کوم دین انور ځان ته دې سپګمې ځان ته دا نو په دې وجه له آیات وی الته له آیات نو په دې مخکینی کې ځکه چې هغه ټول په یو قسم وبو سره راځرغونیږي ټول چې کوم دین نباتات دي نو هغه یو قسم نو هغه ته چې کوم دین له آیاتن وي دلته کې له آیاتن وي او دلته کې له قوم یعقلون وي دغه دې کې دومره تفکر ته ضرورت نشته لري خو نور ته ګوره کنه تا تخپل پته لګي ګرمي د لو کې ها که ساړه ځکیږي نو ګرمي ته ود نور د پاره ها فصل خرابيږي عام دلائل دي نو یذکرون نصیحت ته والا پنت واخلا دومره د عقل او تفکر استعمال ته پکې ضرورت نشته لبار دلائل بیخ کار دي نو هغه ته تذکر استعمال کخه بل دلیل وهو الذی دا الله غزا تسخر البحر چې تابع کړی د استاسو البحر دریاب سمندر استا تابع کړی دی د څه لپاره هغه کوم فائدې دي لتاکلوا منه د لپاره چې تاسو خورئ د دریاب نه لحمن طریا نه غوخه تازه غوخه تازه د صدا لکه غوخه تازه د مې ده کنه مې خوري نو مې چې کوم دنه دا غوخه ده او تازه غوخه ده او چې څومره تازه دوره پکې ګټه د مې په خوراک کې نو دغه دی وتستخرجوا منه حلیه تلبسونها او راو باسي تاسو منه د دریاب نه حلیه کالی تلبسونها چې تاسو اغوندئ دې کالو لرا دا کالی بیا تاسو اغوندئ دا چې کوم دنو اچوي زینت پیدا کوي وتر الفلک مواخرا او ویني ته بیړی لرا بیړو لرا مواخرا شلون کې مواخر د مخر نه ماخوذ د مخر شلول ته ویل کیږي نو دا بیړی غټه غټه بیړی په دریاب کې رواني د الله نظام ته وګوره نیمه په وبو کې د نیمه بهر د غره ښا د وبو کې دا باقاعده سي خو سپ وبو کې ډوبای بیا هم الله تعالی نه ډوبای دا څه خونه چې بیخي تلې په وبو لګیدل نه نه باقاعده سي سي ډوبای او بیا هم دا چې کوم د رواني نو دا مواخر او وبش لیخه وبدان تماقه تش لی رواني مواخر فيه شلون کې په دې وبو کې ولتبتغوا من فضله د صد پارا دي دا ولتبتغوا من فضله نور منافع پکې تاسو لپاره او دې لپاره ته طلب کوي تاسو په دې دریاب کې من فضله د فضل د الله تعالی نه تجارت په کې تجارتي سفرونه پکې د دین سفرون پکې وي او تجارتي سفرونه پکې وي خلک پکې کوي راکې ولعلکم تشکرون دې پاره تاسو شکر ادا کړئ د الله تعالی دا ښکار نعمت دې نور دې شکر ادا کړئ شکر سره توحید د الله تعالی نسبت ته نعمت بل چاته مکه و ظالما دا الله تعالی ته وکړه دا الله را باندې نعمت وکړه بل دلیل وګوره والقا فی الارض رواسیا او غرزول دی الله تعالی پزمکه کی رواسیا مضبوط مضبوط غرونه علی الارض ونه وی خف الارض په دې زمکه کې دن نه دا غرونه وی دا غر خو ټیک ته تبوای کړه بهر طرف دی دا بهر طرف تر زمکه سره برابر کده دومره پزمه کې دن نم دی ښا دومره پزمه کې دن نم دی رواسیا مضبوط مضبوط غرونه ان تمید بكم د صد وجنا کراهت اکراهیت ان تمید بكم د بل وجه د بد ګڼل د دینه چې ګډه وډه او خوځي پتا سو باندې چې د ازمکه در باندې ګډه وډه او نه خوځي پوښ کنا مید په اصل کې هغه ګډ وډ ګرځیدل ته ویل کی لکه په سړی چې سر وګرځي ګډ وډ خوځیدل ته ویل کی په سړی سر وګرځي کنه سړی داسې ګډ وډ خوځي را غورځيږي نو دغه شان ته مید ویل کیږي چې د ازمکه در باندې ګډ وډ او نه خوځي ښا وانهارن او غرزول دی الله تعالی په دې ځمکه کې نهرونه ها وسبلن او لاري لعلکم تهتدون دې لپاره چې تاسو لاري عمومي ها لاري عمومي د دې ټولو باندې لار مونته شي ښا په دغه باندې مونته شي په غر باندې وای هغه غر سره دا کوچان برته وای هغه غر ته بدل رسو پوښ کنه هغه شاته چې کوم د نو پلانې دا کړلې دغه شانته په دغه باندې لاري مونته شي په نهرونو باندې وای د دغه د کابل ریور ها د دغه د کابل کابل سین سره چکم ده نو زمونږ د دې خوا پلاني کلی کې کور دی کنه نو الته د کابل سین ته ځان رسوا نو په دې باندې خلک لار مومي او دغه رنگ سبل لار خوم دی جی ټی روډ سره دی خوا زمونږ چکم ده نو کله دغه خلک معلومه کنه وسبلن لعلکم تهتدون وعلامات وعلامات او دا سدي دا علامی دي ښا دا نخې دي د لارو د لارو نخې دي ښا د لارو نخې دغه دي کنه چې په دې لار دین بیا هغه غر ته ورسي دا لار ته خی کنه چې په دې دې مخې را تبر تسین راشي نو په سین باندې بیا داسې واوړي دا نخې دي خلار ته خی وبن نجم او په یو خاص توري باندې هم یهتدون دا خلق لار مومي یو خاص تور مشتا چې هغه باندې قافلې والا پويږي هغه ته دا فلسفیان څه وایي جدي او فرقدان هغه ستورو باندې خلک څه کوي لار معلومي چې دی خو لار چې د قطب ستوره چې ده کنه دینه په دې طرف چې لار چې نو بیا دی خو قبله ده او دی خو مشرق ده او دی خو مغرب ده هغه قطب ته معلوم کی نو بیا په خپل باندې چې قطب ته یو طرف کې نو مشرق مغرب شمال جنوب ته خپل جنوب ته خپل معلومیږي نو په دې طریقه باندې خلک لار معلومي اوس دا دا دلایل ته ذکر کړل خا دیار لس دلایل چې راشماره کې کنه خپل ورته کې نه کنه یو یو یاد شماره دلایل دي دیار لس دلایل دي دیار لس دلایل ته ذکر کړل دا ټول څه نه ما پیدا کړی دي ته دی خالق څوک ته یو الله تعالی دی نو خاطر خالق یو الله تعالی دی نو داوا ثابت شو کنه داوا ثابت شو اوس خالق ته आवाज کوه ته بل چاته سجده आवाज کې خالق ته سجده کوه بل چاته سجده سجده کې افمن يخلقو کمل لا يخلق اوس ورته تفریق کوي ها افمن آیا هغه سو کو دا زجر دې پچا باندې په شرک باندې افمن يخلقو آیا هغه سو چې پیدا کول کوي کمن پشان دا غچا دې لا يخلقو چې هغه پیدا کول نشي کوله پیدا کول نه کوي پیدا کول نشي کوله دا وس نشته دی خالق نه دی آیا دا دغه برابر دی افلا تذکرون آیا تاسو پن علی آیا پویږي نه دور دی عقل کار نه کوي چې مخلوق د خالق سره برابرې الفرق بین الخالق والمخلوق پکار دی چې مخلوق او د خالق ترمنځ خو فرق پکار دی د حاکم او محکوم ترمنځ فرق پکار دی تر هغه مخلوق د خالق سره برابرې دا څه کیسه نه کوي و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها ان الله لغفور رحیم بل خپ دی په دلایل نه پوي کنه نو ګورا الانسان عبد الاحسان انسان د احسان غلام دی کنه نو په کار دار چې ته نعمتونو ته وګوري نعمتونو ته خلق وګوري کنه نوکر زمای ټټو دار صلاح خان سره نو نوکر نعمتونو در باندې ما کړی دي نسبتونه ته دغه نعمتونو بیا بل بل چاته کې چې دا فلانی بابا او فلانی بابا دغه ته نعمتونو نسبتونه کې دا ولکه و ان تعدو که تاسو شمارئ نعمت الله نعمتونه د الله تعالی نو لا تحصوها تاسو نشئ شمارل دغه نشئ راګیرول دغه نعمتونه پورا کول نشئ شمارخه احصاء څه ویل کی یو خو عد عد عد خو شمارل ته ویل کیږي او احصاء دغه شمار پورا کول ته ویل کیږي ښا نو شماري پورا کول نشئ چې ته واجب شمار بز پورا کما دا نشي پورا کوله ان الله غل غفور الرحیم خو خیر دې کته شمار نشي پورا کوله نو الله تعالی بخون کې مهربان دی په سورته ابراهیم کې ورته وی و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها التم دا ویلو خپل تور پس ویلو ان الانسان لظلوم کفار انسان ظالم او ناشکر دی الته دا ویلو دلته وی ان الله لغفور الرحیم ځکه نعمت چوشي کنه نو یو د منعم حالتي او یو د منعم حالتي منعم علیه نو چې منعم کم ده په چا چې نعمت کړي دا غسه حالت ته او چې په چا نعمت کړي شوی دا غسه حالت ته نو په چا چې نعمت کړي شوی هغه انسان دی هغه خو ناشکر او ظالم دی هغه خو نعمت پیوشي او بیا ناشکری کوي او چا چې نعمت کړی دی هغه په دې خپل نعمت نخ پیمانه کیږي ان الله لغفور الرحیم هغه بخون کې مهربان دی دا نه وای چې دا پچا مې نعمت کړ په دې پیمانه کیږي نه بل دلیل خا خالق الله تعالی دی نو عالم الله تعالی دی عالم بكل شی الله تعالی دی والله یعلم الله تعالی پیجنی ما غست سرونه تاسو پټوي و ما تعلنون غست تاسو ښکارا کوي که کم پټ کارونه کوي که کم ښکارا کارونه کوي کم کم پټ خبره کوي که کم ښکارا خبره کوي دا ټول الله تعالی ته معلوم دي ښا ټول باندې الله تعالی پوي دي والذین کسان يدعون من دون الله وسرد دي زجر دي په شرک فی الدعاء باندې ښا شرک فی الدعاء باندې والذین کسان يدعون من دون الله والذین اغم معبودان ښا یدعون یعنی یدعونهم چې دوی راواز کوي ورته را مدد چې ورته وي بلنه ورته کوي من دون الله غیر د الله تعالی نه لا یخلقون شیئا نشي پیدا کولی غیو سیز لرا یو شیم نشي پیدا کولی په صورت دغه کې ورته رستو وای حج کې دی خو پریده چې بل څوک پیدا کی دی په خپل مخلوق ته ما خالق خو خود نه دی خو د مخلوقیت نه بچ نه دی په خپل بده چا په اختیار کې دی اموات غیر احیاء مړه دی لکه مړه دی ښا غیر احیاء نه دی ژوند دی ژوند دی نه دی په حیات دنیوي سره دی ته حیات دنیوي ثابت کړي دغه شان ژوند دی ژوند د برزخ په وی دغه وی دی دا کې امام رازی وای وای دغه ما من میتن ها یساوی یساوی الحی فی شیئن ها یساوی الحی مړ مړ نشته چې هغه د ژوندۍ سره مساوا مساوی شي په حیات کې دا نشته نو امواتن دا مړ دي غیر احیاء ان لري ژوندۍ په حیات دنیوي سره و ما یشعرون هغه ته پته نشته ایان یبعثون کله برا پاسول شي دا پته ورته نشته چې بعث ورځ بکلی او کله به موږ را پاسول شو او ته زی تاغه ته आवाज کې چله زما مدد وکاو زما مدد وکاغه ته پته نو چې کله دا څه خبره ده نو یاد ساته الہکم الہ واحد الہکم الہ واحد په دې دا کې اوس مخکې د دعا خبره ده نو دا کې دا معنی ده الہکم مددگار تاسو الہ واحد مددگار یو دی مدد بل یو ذات کوي بل څوک پنه کوي ها دا الہ چې هر ځای کې راشي خپل خپل معنی کیږي توحید دومره بد غنی کنه هغه چې کم خلک په آخرت ایمان نه راوړي هغه توحید هم نه مني ښا هغه توحید هم نه مني وهم مستكبرون او دوی ځان لوی غنون کې دي د توحید نه ځان دا ته بد خبر اخکاری چې د توحید منم او زه مسلمان شم په دې ته ځان بدکاری لا جرمه خامخ الله وی ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون خامخ الله تعالی پی جنیغه يسرون چې دوی پټای اوس دا بیا تکرار راغی دا خو مخ کیو ویلې چې يعلم ما يسرون وما يعلم ما تسرون وما تعلنون وای هغه عام او دا خاص دی هغه عام چې هر څوک څه پټای او هر څوک څه ښکارا کوي او دا خاص ته مستكبرین پورې دا کم خلک تکبر کوي کنه نو دی متکبرین ته وای چې الله تعالی پتا سو پوی دی و متکبرینو لا جرم خامخا ان الله لا يعلم یا الله تعالی پی جنی ما هغه سو یسرونا چې دوی پټي و ما یعلنون چې دوی ښکارا کوي انه دغه الله تعالی لا يحب المستكبرين نخوخی لوی کون کو لره د توحید د الله تعالی نه چې ځان د الله د توحید نه او د الله د قانون نه لوی کړي کنا دی وای زغټه ما قانون به زمانه منزوره او شو کنه زمانه به منظوره نو بیا به دا قانون کیږي چې د قران باندې ما دستخط نه کړوي قران قانون نه دی الله دې هلاک کا ته د قران نه ځان لوی غني دا د پارلیمنت والا دی ښا ګوره دا ځان د قران نه لوی غني ګوره ښا دوی وایي چې زمونږ د دستخط نه وځي د 70 دفعې نه واړې تر 77 پورې پاین کې دوی دک کړی کړی دي چې کم قانونم چې پاس کیږي نو دا بر دو اسمبلو د بحث او د ووټینګ نه پسی ښا نو که قرانم ته قانون جوړې نو دې ته دا نو چې قران به قانون نه جوړیږي نه جوړیږي با خو په کوم انداز به جوړیږي چې د دغه چې کوم دنه د اسمبلی نه او د ایوان نه پاس شي نو چې هغه را پاس کینو بیا به قانون نه تا ځان دومره لوی وګڼو په توحید باندې او د الله تعالی په دین او په قانون باندې دومره ځان دې لوی وګڼو انه لا يحب المستكبرین ته د الله دشمنه الله دې نه خوخه ځکه تا ځان لوی ګڼل دی نو په دې دغه کې تر دې پوري سلی رښتم آیات تر دروښتم آیات پوري د دین اخو بیا تقسیم کیږي د چا د الله تعالی د قران د دغه د قران د منون کو د نه منون کو دا بیا دوه قسمه شروع کیږي تر دې پوري چې کوم دنو دیارلس ادله ها اول دعوه توحید او بیا دیارلس ادله چې کوم د توحید باندې غزي کړو پس د دیارلس ادله ونه بیا سوچو هغه بلا اسباب خود خود مدد نشي کولی په اسباب سره هم نشي کولی اسباب په استعمال باندې مسند قادر اوس خمړ دي اموات غیر احیا او دا پته مرته نشته علم هم نشته ستانه بس خبر شي د ځان نه نه خبر و ما یشعرون ایان یبعثون دا پته ورته نشته چې زبا کله را ژوند کیږم او ته چې کوم دنه توا چې نه ما په حالت باندې خبر دي دا ستا په حالت نه خبر نو بیا پس تفریق الهکم اله واحد نو دو تفریقان شوي دیارلس ادله شو یو دعوه په سر کې شو نو په دې طرز باندې چې کوم دنه تر دې پوري دغه رد شو په چا باندې په شرک باندې رد شو اثبات د توحید شو او دلایل د خلق ذکر شو چې خالق یو الله تعالی دی نو چې خالق الله تعالی دی نو خالق به معبود وي نو معبود هم څوک دی هغه الله تعالی دی